امام ابو حنیفه د کتابونو حواله وی شامی علمگیری او غین علا ټول علماء دیوبند غا حواله خو ما درکړي چې غوي وی چې دا عذاب دلته نه ده همدارنګي فتاوا دین الخالص جلد 7 صفحه نمبر 348 نونی سات 358 پورې هغه دا ثابت کړی دا چې عذاب پم دې خبر کې ابو حافظ محمد عبد الستار الحماد د اهل حدیثو حواله ده فتاوا اصحاب الحدیث جلد 2 صفحه نمبر 50 هغه هم لیکي چې همدې کنده کې عذاب دی نو د امام ابو حنیفه رحمه الله او د علماء دیوبند ثابت شده حقیقت او مسلک داره چې دا قبر قبر عرفي دی اصلي قبر بل دی چې هغه قبر شرعي دی پاږي کې بدني مثالی او روح دفن کیږي هغ ځای کې عذاب او ثواب دی هغ ځای کې دا تمام حالات دي دې خاور والا په قبر کې صرف بدن پروت دی او بعضی بدنونه دې ځای ته ځي هم نه دا قبر عرفي دی حقيقي قبر دا نه دی لہذا مخکې درسونو کې موږ د عذاب قبر چې کم څلور طبقه ذکر کې ځکه څلورو طبقو امت ټول په څلورو حصو تقسیم دي ېوه حصه هم يو ګروپ هم دې ځای کې د عذاب قبر قائل نه دی سوا د څلورمې ډلې نه هغه څلورمه ډله هم دا وایي چې شته دی خو روح په دې بدن کې نشته مړ مړ دی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين نور انشاءالله سبا